یعنی دا غي علت مستنبت د چا نه اجماع نه دا غي یو مسلې مثال ذکر کړي یو سړی دی یوې ښځې سره مخ تور کو بدکاری وسره وکړله دغه خزه ته عربی کې مزنیه وای عربی کې څه وای مزنیه دی جنای سره خدای بیا نکاح کول شي دی سره نکاح کول شي خو آیا د دې جنې مور سره د نکاح کول شي کې نشي کولای د دې مزنیه چې کوم جنې سره زنا کړی دا نکاح و سره نه دا کړی نو د دې د مور سره نکاح کول شي کو نشي صحیح شو کنه مسله ځان له اختلافي ده شوافی یو سو موږ بل سو وایو خو زموږ مذهب داري چې نشي کولای دی دې کولای د دې جنای د مور سره د نکاح او نه د دې جنای لور سره کولای شي خو دې ځای کې مسله د مور ذکر ده دا ډیره خطرناکه مسله ده نن سبا ذات خیالي ده او ډیره مسلې دي خزه سره به یارانه یو هغه سره بار سکه بیا بلز بول لوروم په نکاح کوي نو دا مزنیه د مور سره نکاح کولای نشي اوس ولې نشي کولای د دې لپاره موږ مقیسون علیه ګورو دا په نس کې راغلی نه ده مقیسون علیه د دې دا دی چې یو سړی د هغه وینځه ده او د وینځې سره د جما وکړه خپل وینځه د جما سره جایز ده وین زیدا اما موتوعه سریه وته وي اما موتوعه ده د دې سره چې کمندونو وتی وکړم د خدا وتی جایز وکنه خو د دې د مور سره که پرس کده دی وینځي او موري نو د دې وینځ د مور سره د نکاح جایز ده که جایز نه ده پوهیږي نو دک قضای کې دا چې دا ناجایز ده لکه څنګه چې خپل خواخې سره نو سړی منکوحه ده د منکوحې خواخې سره د منکوهه مور سره د منکوهه مور سره ده خواخې ده خواخې خو په نس سره سره ده حرام ده دا کمی وینځي سره چې د وتی وکړه دا وتی خو د دله حلاله وکنه نو د دې وینځي مور د دسه شو خواخې شو څه شو خواخې شو واغې سره نکاح کولې نشي دک شانته د مزنی د مور چې دنه دوم د دس شو خواخ شو د مزنی د مور سره نکاح کوله خبر باندې پوښوي ال توجه سوا الا تسګورو کنه اما موتو ا هغه سره چې د وتی وکړه چې دا غې نه بچو شو نو هغه هم د دې وینځ دی هم دو د دې سړی دی کنه ها نو دې وتی سره بازیت راځي او زنا غوتی هغه هم سبب د چا دی د بازیت دی نو چې څنګه د اغې د وجه نه د اغې مور حرامې ده نو د زنا د وجه هم د مزنی مور څه شو حرام ونظیر القياس المستنبت من الاجماع نظیر د قیاس چې مستنبت شوی د اجماع نه قیاس حرمت ام المزنیه قیاس د حرمت د مور د مزنیه دی علی حرمت اصول الفقه څه شي اربعه نو تا طرز له بدل کو طرز دی چاول له وی چې اصول الشرع ثلاثه او بیا دی وی والاصل الرابع القياس دا طرز او طریقه دی ولې بدل نو انما اورد بهذا النم جواب کی ولم يقل ان اصول شرع اربعه الکتاب والسنه الاجماع والقياس یو چې مرتبه معلومی شي چې دا اولنی درې چې دین دا قطعی دي او اخیرنې قیاس ځونی دي کدا سی ویل چې اصول د شرع سلور دي نو بیا به کې فرق معلومیدل نشو چې اوس جدا ذکر شنو فرق به کې شو دویم جواب چې دا رد شي چې کمونو په منکرینو د قیاس باندې منکرینو د چا باندې قیاس باندې چې دا څه ویل وي چې اصول د شرع سلور دي نو بس پټ په پټه به ویل وي نو دغ کا جدا وي چې ول اصل الرابع ال قیاس قیاس ګوره مستقل دلیل دی چې څوک اجتهاد او قیاس نه مني په غیبانه شو رد شو دریم علاوه دا وایو چې مرتبه او خودله داسي چې اول به د دریو کې حکم ګوري په قران کې په سنت کې په اجماع چې د دې کې ملاو نشون بیا وسکای قیاس کوي دا نه چې تداول نه شروع کی قیاسونه شروع کی د قیاس مرتبه یې ته خودله چې قیاس په کله کوي الا به کوي چې کله په اصول ثلاثو کې حکم ملاو نشي چې په دې دریو کې حکم څه نشي ملاو نشي نو بیا به چې کم نه زی چاته قیاس ليكون تنبيها یو جواب چې شي تنبيه على ان الاصول الاول قطعيه والقياس ظني وهذا سره د دې د تفصیل کوي چې آیا مطلقاً قیاس ظنی دی دی وای ګوره مسله داسې ده چې حکم اکثر لې حکم چالي نو قران اکثری قطعی دی اکثری څه دی ګینې ځنې ځای کې چې د آیات دوه معنی دی مونږ ته پکې یو قطعي معلومه نه ده مشترک شي څه شي مشترک شي نو یو معنا غستل یو باخلی او پرې دی نو ته خدا نه شویل چې یو امام یو معنا واغستا او بل بل واغستا نو د قران پر خودو دغه ځای کې اوس دا مشترک ځونی دی مشترک څه دی ځونی دی دارنګ عام مخصوص الباس شو څه شو عام مخصوص الباز هغه هم څه دی ځوان نه دی عام مخصوص الباز او قیاس چې دی نو اکثری ځای کې څه دی ځوان نه دی ګینه چې کله علت په قران کې راغلی او په نص کې څه شوی راغلی نو په هغه علت چې بیا ته قیاس کوي نو هغه سوي قطعي وي دویمه وجه ولانه لما قال والاصل نو کان ردا علی منکری القياس قصدا وصريحا چې کله دا سی وی چې ول اصل نو دا رد شو په منکرینو د چا باندې قیاس باندې قصدا وصريحا یعنی خپ اراده سره دریم ولما قال الرابع نو قال لدال على مرتبته دا دلالت کوي په مرتبه د چا باندې نو ول اصل سټکی سره په منکرینو د قیاس شو رد شو او پر ابي سره ولا مرتبه سکړه بعد الاصول الثلاثه چې مرتبه د قیاس پس د اصول ثلاثه نه ده فما دام الحكم تر سو پورې چې حکم موجود فی واحد من الثلاثه په یو د ثلاثو کې لم یحتج ال القياس ضرورت بچاته نه وي قیاس تبا ثم لا باس دا مولا چې وند علم پکې بلاس کوي کنه ګینې نو دا څه دوره دغه نو سوال وسی چې دا درې واړه اصول دي نو د اصول مطلب دا چې دا بنیاد د نور په دې سکیږي آبادی کیږي په دې به نور سکیږي آبادی کیږي نور به سکیږي او د دې بنیاد د پاره بیا بل بنیاد نه حالانکه د دې بنیادونو د پاره چې کوم نه بنیاد شته لکه قران به ال دلیلی چې الله خو منی کنه چې الله خو منی سنت ته کم دنو به ال دلیلی چې کله پیغمبر سکی خو منی نو د دې اصل ایمان دی اصل څه دی دې جواب کوي د خدای بنده مونږ دا ویل دي چې اصول له احکامو اصول له نو دا د احکامو لپاره دلایل دي د احکامو لپاره اصول دي اپ لکه دی بیا د بل چا فرع ویني وی دي کنه کدی د بل چا سوي فرع ویني څه خبره ثم لا باس ان يكون هذه الاصول فروعا لشيء اخر لانها كلها اصول ذکر دا ټول اصول دي بالنسبه للحكم په نسبت سره حکم ده فالکتاب والسنه فرع للتصديق بالله ورسوله قران او سنت فرع د تصدیق ته دا الله او د پیغمبر والاجماع فرع للداعي او اجماع چې کومه ده دا فرع د داعي ده د ضرورت چې ضرورت پیښ شي نو خلک څه کوي اجماع کوي ما ضرورت اصل شو اجماع شو فرع والقياس فرع للثلاثه او دا قياس د درې واړو فرع ده وجه د حصر په دې سلور واړو کې دا ده چې دا دلیل نیون کې به خالی نیوي مستدل یعنی دلیل نیون کې دا به خالی نیوي یا به دلیل نسی په وحی سره او یا په غیره وحی که دلیل نیسه په وحی سره نو بیا به خالی نه وي یا به وحی مطلوب یا به وحی غیر مطلوب مطلوب وحی دې ته وایي چې دا غي په تلاوت پورې احکامات متعلق کیږي یعنی پاغه په الفاظ باندې مونږ کیږي او داغه الفاظ ته به او د سلاس لګول جایز نه دي داغه الفاظ په حالت د جنابت کې ویل جایز نه نو دې ته وایي څه وایي مطلوب وایي غیر مطلوب دې ته وایي چې پاغي مونږ نه کیږي پاغي مونږ او داغه الفاظو به او د سلاس لګول وته سوي جایز به او د سلاس لګول وته سوي جایز ادب ځان له خبره دا جواز او عدم جواز ځان له پوهیږي کنه یا به وحی مطلوب یا به وحی غیر مطلوب چې وحی مطلوب نو کتاب الله شو چې وحی غیر مطلوب نو سنت رسول الله شو او که دلیل نیو په غیر د وحی نه بغیر د چانه وحی نه نو بیا به خالی نه وي یا به قول د ټولو وي یا به قول د یو تني نو که قول د ټولو وي نو اجماع شو او که قول د یو تني نو شو قیاس شو دلایل شر سلور نه دي نورم شته لکه شرایط د من قبلنا د نور نور شریعتونه هم زمونږ د پارسنې وخت څخه کې دي شي د موسی علی السلام شریعت د عیسی علی السلام شریعت زنو زینو کې زمونږ د پارسه کې دي شي حجت کېدل شي دویم تعامل د خلکو عرف څه شي عرف چې عرف د قران او د سنت نه خلاف نه غم شي دلیل شي دریم استصحاب الحال الان کما کان بیګا دی وبېخې وي او سحر اق شانته پرتی وي نو دا حکم بس پاکي دي دا ځکه بیګا پاکي خې وسم سدي پاکي استصحاب الحال بل استحسان دا ټول دلایل دا خو په کتاب ذکر نه کړو جواب فل خا اما شرای من قبلنا شرای د من قبلنا فملحقاتم بالکتاب والسنه دا قران او سنت سره ملحق دي کنه ځکه شرای د من قبلنا به یا قران کې راغلي یا به حدیثو کې راغلي نو که سره درد نه راغلي نو اړو دلیل نه دی او کرا دې په نو کړنو د قران د وجې شو دلیل شو دا په وسته شو قران او سنت سره وتعامل الناس او عرف دی نو ملحق بالاجماع دا ملحق د چا سره اجماع سره وقول الصحابي قول الصحابي دوه قسمه دی یو غیر معقول چې دا څه خبر صحابي کړي چې په عقل نه معلومیږي ما مرفوع دی او سنت کې شمار دی او چې په عقل څه کیږي معلومیږي دا قیاس کې څه شو شمار شو